سورۃ البقرہ سلور حصے وا اوله حصہ شپږ نوی نمبر آیات پورې وا مسله توحید د الله تعالی په کې بیانې دله پاغې کې سلور بابونه اول باب یوشتم آیات پورې دا غي تفصيلات بیان شول چې پای کې پنځه خبرې بیانې دلې اول بیان د عظمت شان د کتاب د الله تعالی ذالک الكتاب ولا ریب فی عظم شان کتاب دی د الله تعالی دویم بیان د منعوم علیهم د متقیانو اوصاف حسنه خمسه بیان د حکم دنیوي او حکم اخروی بیان شو دریم خبره بیان د مغضوبن علیهم چې هغه کافران او اوصاف یې ثلاثه قبیحه بیان د حکم دنیوي او د حکم اخروي بیان شو څلورمه خبره بیان د ضالینو بیان د منافقانو اوصافي دیارلس اوصافي قبیحه دغي بیان د حکم دنیوي او حکم اخروي بیان شو پنځمه خبره بیان د مثالینو دو مثالونه بیان شول بنا بر اختلاف اقوال اول مثال د خکاره کافرانو چې د قرآن کریم مقابله یې کړې وه او دویم مثال د منافقانو چې هغوی په پټه باندې د قرآن مقابله کړې وه دشمنی یې کړې وه د دې ځای نه دویم باب د اول حصے شروع کیږي او دا به تر د نهشت نه دیرش آیات پورې چلی یو کم سلوي آیات پورې د دې خلاصه دار چې دې کې شپږ خبرې بیانې اوله خبره داور توحید بیانېږي سره د دلایل خمسه او ثمرات دلایل هم بیانېږي اوله خبره داور توحید د الله تعالی بیانیږي سره د دلایل خمسونه پنځه دلایل په مسله توحید باندې هم بیانیږي او سمرر دلایل او نتیجر دلایل هم بیانیږي یو اجتماعات کې دوه اجتماعات کې دویمه خبره صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېږي چې دا د الله تعالی رښتونی پیغمبر دی د رښتم آیات کې وراشي دریم تخویف اخروی بیانېږي لپاره د منکرینو چا چې مسله توحید د الله تعالی نه د منلې د الله تعالی د پیغمبر نه انکار کړی دی دا غیر لپاره د قیامت یاره دا وسه د رښتم آیات کې راشي څلورمه خبره بشارت ذکر کیږي د پاره د مؤمنانو مسلمانانو چا چې مسرر توحید منلی دا د الله تعالی پیغمبر یې منلی دی د هغې لپاره د قیامت خوشخبري پنځویشتم آیات کې به راشي پنځمه خبره یو جواب دغه شبهه چې راځي په صداقت الكتاب او په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په بیان د حکمت د مثال سره کافران یو اعتراض کاوه چې دا څنګه قرآن کریم دی دا څنګه پیغمبر دی د اعتراض تفصیل وروسته راځي نو د هغې جواب کیږي په بیان د حکمت د مثال سره مثال کې خو ډېر حکمتونه شته دی شپږشتم آیات کې داغي تفصیل لري شپږم خبره تذکیر بن نعم الاربع الله تعالی سلور نعمتونه بیانوي اول تاسو نشوي نو الله تعالی شتک للی اته اشتم آیات کې وراشي دویم نعمت د الله تعالی په دې ځمکه کې چې الله تعالی څه پیدا کړي دي دا ستاسو د فایدې لپاره دي نو شیشتم آیات کې وراشي دریم ستاسو پلار نیکه آدم علیه صلات وسلام هغه مسجود د ملایکو ګرځولی او الله تعالی خلیفه جوړ کړی د پلار او نیکه سره ښه کول دا د اولاد سره ښه کول دي دا وراشي څلور دېرشم آیات کې څلورم ستاسو د نیکه توبه الله تعالی قبول کړی و د آدم علیه السلام د هغې تفصیلات وروسته راځي نو دا شپږ خبرې او بیانېږي تر د نهه دېرشم آیاته پورې او د هغې تفصیلات دغه بیان شوله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایها الناس ای ټول خلکو اعبدوا ربکم بندگی خالص کړئ د خپل رب د پاره یا ایها الناس تاسو ته مخ کې ویلیو په مکی او مدنی سوراتونو کې فرق سره دا غي تفصيلات مخ کې بیان شیو یو په کې دار چې مدنی سوراتونو کې یا ایها الذین آمنو راځي او په مکی سوراتونو کې یا ایها الناس راځي او بیا مې اعتراض هم کړی چې په سورۃ البقره د مدني سورۃ دی او یا ایه الناس عبدو پکې راغلی دی نو د هغې تفصیلات مونږ ویلو چې دا فرق کلی نه دی بلکې اکثر دا دا کم فرقونه چې ذکر شوي هغه فرق کلی نه بلکې جزئی او اکثری وو یا ایه الناس یا ټولو خلکو عبدو ربکم بندگی خاص کوي د خپل رب یا ایه الناس خطاب چې قران کریم کې ذکر کیږي نو دا عام دعوت دی نو په دې آیات کې عام دعوت دی توحید په عبادت ته دا الله تعالی عبادت کوي یک یواز یو کوي او په هغه باندې دلیل ذکر شوی دی دلیل عقلی انفسی دا ټول انسانان الله تعالی ته محتاج وو په خلق کې په وجود کې په پیدایش کې او بیا را توحید په عبادت فایده بیان شوی ده لعلکم تتقون یا ایها الناس خطاب په قران کریم کې اتلس کرته راغلی دی مفسرین لیکلی دی دا دلیل دی چې دعوت د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دعوت د قران کریم عام دی ټولې دنیا ته تر د قیامت پورې دا په یو علاقه پسې او په یو قوم پسې خاص نه دی لکه څرنګه چې د مخکینو انبیا علیه صلات وسلام دعوتونه هغه په یو قوم پسې خاص او په علاقه پسې خاص نو د نبی علیه صلات وسلام دعوت دغسې خاص نه دی د دې وجه نه حدیث د بخاري کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله تعالی فنځو پنځه سیزونه داسې راکړي چې هغه مخکینی انبیا علیه صلوات و سلام ته نه ورکړل شوی یو زما سره الله تعالی امداد کړی دی په رعب سره په مسیرت شهرین په مقدار د مزل د وی میاشتې باندې دویم دا چې زما لپاره دا ټول ځمکه مسجد مقرر شوی دی دا د جماعت حیثیت لري بس هر ځای کې یو څوک مونځ کوي نو مونځ یې کیږي او بل لا زما لپاره غنیمتونه حلال شوي دي مخکینی امتونو لپاره غنیمتونه نه حلال او بل لا مخکینی انبیاء علیه صلوات و سلام خپل قوم ته رالیږلی شوي فقط او زه زما پیغمبر عام ده او بل قیامت کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د شفاعت اجازت کوي شفاعت کبرا د لوی شفاعت اجازت به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کی نو یا یوحناس خطاب قرآن کریم کې اتلس کرته راغلی اور دین مراد خطاب عام دی او دا دلیل دی په عموم د بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم باندې یا ایها الناس ای خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ د خپل رب دپاره مشرکانو خو عبادت کوو خو شرک یو سره کوو نو اعبد ربکم معنا به دا کوو چې بندگی خاص کوي بیا تاسو ته ما یو ټکی ووایه چې یا یوهناس قرآن کریم کې اتلس کاره ته راغلی دی خو دې کې عموم د دعوت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او د قرآن کریم دی نو چې عموم د دعوت شو الناس خو عام دی کنه خلکو ته ویلی کېږي نو علما کرام لیکلي دي چې که په دې کې خطاب شي که په الناس کې یا ایه الناس کې خطاب شي مؤمنانو ته نو مؤمنان د الله تعالی عبادت خو هغه سم کوي نو بیا د اعبدو ربکم څه معنی ده نو بیا معنی ده کوي الناس خو خلکو ته وي په خلکو کې هم مؤمنان مسلمانان هم کنه نو که خطاب شي مؤمنانو مسلمانانو ته او الناس کې هغه مراد شي نو معنا دا شوله یا ایها الناس اعبدوا ربکم ای ایماندارو دا ویمو علی العبادت همیشواله او کوي په عبادت باندې همیش هغه خو سم عبادت کوي خو هغه ته بیا امر دا امر د دوام دی او که ان ناس کې خطاب شي کافرانو ته نو کافران خود الله تعالی د عبادت نه انکار کوي نو بیا معنی دا ده یا ایها الناس یا ټولو کافرانو اعبدو ربکم او جدو العبادت لله د الله تعالی عبادت کوي تاسو عبادت نه کوي نو د الله عبادت وکړئ او که په الناس کې خطاب شي مشرکانو ته الناس کې هغه داخل شي نو مشرکانو د الله تعالی عبادت کاوه خو لیکن شرک یې سره کاوه نو بیا معنی دا ده وحدو ربکم فی العبادت ای مشرکانو الله تعالی په عبادت کې یو یک یو غنی د الله تعالی سره شرک مکوئ بیا دغه معنی او کدی کې خطاب شي منافقانو ته نو منافقانو د الله تعالی عبادت کاوه خو لیکن ریا پکې کوله ریا و پکې تصنع و پکې نو بیا فاغی کې معنی دار چې یا ایه الناس یا ټول منافقانو اخلص العبادت لله خالص کوي خپل بندگی د الله تعالی د رضا لپاره ریا پکې مکوي نو دا څلور معنی تقریبا جوړي که خطاب مؤمنانو ته شي یا ایه الناس یا مؤمنانو اعبدوا ربکم همیشواله وکي په عبادت طرف خپل باندې او که خطاب شي کافرانو ته نو یا ایه الناس او کافرانو اعبدوا ربکم د خپل رب بندگی وکئ تاسو خو بندگی نه کوئ نو کوئ شروع کوئ بندگی او که خطاب شي مشرکانو ته نو اعبدوا ربکم بندگی یوازې د خپل رب وکئ شرک سره مه کوئ او که منافقانو ته خطاب شي نو اعبدوا ربکم اخلصوا العبادة لله بندگی خالص کړئ د خپل رب دپاره په دې کې تصنع او ریا په دې کې مکوي ابن کثیر رحمت الله علی او دغه سي تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده یا ایه الناس ای خلق عبدوا ربکم بندگی خاص کړئ د خپل رب د پاره الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو اعبدوا ربکم امر په عبادت باندې په قران کریم کې نه او نه ښکاره ته راغلی دی یو کم دیر ښکاره ته امر راغلی په عبادت باندې په قرآن کریم کې بیا دې ځای کې هم مفسرینو لیکلي دي دا اعبدو ربکم عبادت عام دی ایاک نعبدو کې د هغې تفصیل بیان شوی عبادت قلبي دی عبادت بدني دی عبادت مالی دی بیا د عبادت قلبي پنځه اقسام بیان شوی د عبادت بدنی خپل اقسام بیان شوی د عبادت مالی تفصیلات بیان شوی نو معنا دا شوله اعبدوا ربکم دغه بندگی خاص کړئ د الله تعالی لپاره او بیا عبادت اصل کې اطاعت ته ویل کی د الله تعالی اطاعت کوي یا ایها الناس یا ټول خلکو اعبدوا ربکم بندگی وکړئ خپل رب الله تعالی یې کیو وګڼئ په عبادت کې العبادت هو الاطاعه نو دا غي تفصیل تاسو ته ما ویل چې څوک د چا خبره مني د چا امر او نواهی مني نو دا د غي عبادت کوونکی دا ابن حزم په حواله مې رته ویلو د دیو جنا دغه یو ټکی دی چې زده کوي امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی کل من اطاع احدا فی معصیت الله فقد عبده کل من اطاع احدا فی معصیت الله فقد عبده چا چې د الله تعالی په نافرمانی کې رچا فرمان برداری او کله خبره ومنله نو بس د د دغه عبادت وکړه تفسیر کبیر لیکلی دی تفسیر خازن لیکلی دی دغه سیم په سرینو لیکلی دی من ترک طاعت الله الی طاعت غیره من ترک طاعت الله الى طاعت غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی چا چې د الله تابعداري پرې خودله د غیر الله د تابعدارۍ دپاره او د الله تعالی په دین کې د بل چا خبره ومنله د الله خبره نه د بل چا خبره ومنله یو شرعي مسله ده هغه پرې خودله د بل چا خبره پکې ومنله نو فقد اشرک به تعالی د د الله تعالی سره دغه بنده شریک که بل آثره علیه سبحانه وتعالی بلکې په الله تعالی باندې دغه بل انسان غوره که ځکه الله خو خالق مالک رازق دی نو دا غبل انسان لا غوره که په الله تعالی باندې غوره والی ورک تفسیر مدارک لیکلی دی صفوت التفاسیر لیکلی دی ازواء البیان لیکلی دی دا یو یو ټکی یادوي دا برازو غ خپل اصل مسلې ته دنیا کې کم نظامونه دي نو هغه نظامونو د الله تعالی نظام او قانون پرې خره او د الله تعالی د دین چې کم مسائل او احکام دي نو خلق پاغي کې د انسانانو تابع دي لکه مثلا سود حرام دی اسی مثال په تور دته زویم وس نن سوا ټوله دنیا په سود باندې چلیږي او دیر پر قوانین او نظام جوړ کړی دی مستقل یاد الله تعالی په قانون کې جهاد د فرض دی قاتلو د ټولي صغیر امر د فار دی اوس په جهاد باندې په ټوله دنیا کې پابندی رشي دا وسوک نه کوي نو که چا د طاغوتیانو جمهوریانو په دې خبره کې ومنله نو فقد اشرک به تعالی د الله تعالی سره شرک وکړه نو یا ایه الناس یا ټول خلکو عبدو ربکم مدنګي خاص کې د خپل رب د پاره اطاعت د الله تعالی وکړي د الله تعالی په تابعداري کې او د الله تعالی په دین کې ربل چا خبره مه منئ او که ومنله نو الله تعالی سره هم شرک وکړ بل آثره علیه سبحانه وتعالی په الله تبارک تعالی باندې دغه بل انسان غوره کړ او هغې له ترجیح ورکړله په الله تعالی باندې دغه لیکلی دی علامه شنقیطي رحمتالله علیه لیکلی دی تفسیر اضواء البیان کې ویلا شکه ان من اطاع غیر الله فی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی فقد اشرک به مع الله وای چا چې په تشریع او په قانون کې د الله تعالی سره بل څوک شریک که هغه تشریع چې هغه د قرآن او د حدیث نه مخالف په د قانون سازۍ کې شریک که نو دا سړی قوي مشرک شو بالکل مشرک شو دا او وای په دې باندې د قرآن کریم ډیر آیاتونه دلالت کوي اضواء البیان علامه شنقیطي رحمت الله دغه لیکلي ان شاء الله د دې مسالې وضاحت تاسو ته ماویل په یو ځای باندې بیا نه کوو ځای په ځای باندې به دغه مسله راوړو او بیا د دنیا چې کوم حالات دي او بیا چې زمونږ کوم جهاد شروع دی د پاکستان په خلاف باندې نو ان شاء الله دا غیر لپاره مونږ دلایل وایو چې دا مونږ په دې دلیل باندې چې څوک دغه جمهوری طاغوتی قانون او نظام مني چې د الله تعالی د قانون نه مخالف دی د الله تعالی د شریعت نه مخالف دی نو دغه خلق په دې باندې مشرکان کیږي اوس مې ورته دغه تقریبا واته حوالی دغه ویلل ان شاء الله دا په ځای په ځای باندې به دا وایو یا ایها الناس یا خلق عبدو ربکم بندگی خاص کړئ د خپل رب د پاره اطاعت د رب خپل وکړئ الذي خلقکم هغه ذات چې تاسو پیدا کړی او الذین من قبلکم او کسان چې تاسو نه مخکې ولعلکم تتقون دیر پاره چې بچی د اورنه لعلکم تتقون دیر پاره چې د اورنه بچی الذي خلقکم دې ته وای صفت موضحه د ربکم د پاره او عبد ربکم د خپل رب بندگی وکي رب څوک دی نو اوس داغي وضاحت بیانی صفت موضحه معنی دغه ده چې ایزاح کوي نحو کتابونو کې تاسو ویلي نو الذي خلقکم دغه رب هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی نو د هغه چا عبادت وکړئ چې تاسو پیدا کړی نه بل چا عبادت به نه کوئ والذین من قبلکم هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو هغه الله تعالی پیدا کړي دي بل چا نه دي پیدا کړي نو هر کله چې خالق الله تعالی شو نو تاسو بیا بندگی د غیر الله ولې کوئ مفسرینو لیکلی دي والذین من قبلکم تفسیر تبری کې ابن جریر رحمت الله علیه لیکلی دي ای الہتکم و آباءکم الہتکم و آباءکم والذین من قبلکم الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی نو اے مشرکانو تاسو چې چا عبادت کوئ هغه الله تعالی پیدا کړی دی و الہتکم و آباءکم تاسو پلار نکم الله تعالی پیدا کړی دی نو بیا غیر الله بندگی ولې کوئ الله تعالی بندگی ولې نه کوئ لعلکم تتقون دیر پاره چې دې لپاره چې بچ شئ د اور د جهنم نه یو اعتراض به راځي دا په دې ځای کې کو وروسته او بیا په نورو ځایونو کې راځي بیا به تفصیل نه وایو هغه دا دی چې د الله تبارک تعالی توحید منل دا سبب دی لپاره د بچاو د جهنم نه یقیني څوک چې د الله تعالی توحید ومني د جهنم نه بچ کیږي یقیني او تاسو کتابونو کې ویل دي لعل د توقع لپاره راځي په دې کې معنی د شکی نو دا څنګه دا خبره خو شکی نه ده خبره خو یقیني ده چې د موحدینو دپاره جنت دی د جهنم نه بچ کیږي او لعل حرف دلالت کوي په شک باندې دا دلالت کوي په توقع باندې بس دغه توقع کېدلی شي امید کېدلی شي چې د جهنم نه بچ شي جواب به دا ووایي چې الله تبارک تعالی بادشاه دی د بادشاهانو او د بادشاهانو په کلام کې کله امور یقینیا ذکر کیږي په حرف توقع سره د بادشاهانو په خبرو کې کله امور امور یقینیا ذکر کیږي په حروف توقع سره دا په کلام د عربو کې دا ډیر زیات راځي دغه سی دویم قول لم پسرینو داره لعلکم تتقون دا لفظ دا لعل ذکر شو دی ردی لپاره چې دا لعل حرف چې د حروف توقع نه دی د شک د پر راځي خو لیکن کله چې دا د بندګانو په منځ کې یو بل لپاره استعمال شي چې انسانان یو بل منځ کې استعمال کی خپل منځونو کې را استعمال کی خو لیکن د الله تبارک تعالی په کلام کې کله چې لعل رفض راشي د وجوب او د تیقن د پاره دی د یقین د پاره دی قرآن کې چې راغلی نو دا د الله تعالی له طرف نه د وجوب او د تیقن لپاره راغلی دی او بیا لعلکم تتقون د دې دوه معنی مفسرینو ذکر کړی دي یو قول مفسرینو دار چې دا تتقون دل کی معنی لغوي مراد ده تقوا په لغت کې د وقایتون ماخوذ ده په معنی د نجات او د بچ کېدلو سره نو یو معنا دا شوله لعلکم تتقون دې لپاره چې بچ شئ د اور د جهنم نه دا معنا لغوي شوله امام قرطبي رحمت الله علیه او تفسیر خازین دا معنا کړې ده وای تقوا د وقایتون نه دی اصل دا خلق په پښتو کې هم وای وای د قرآن قایه د کتاب قایه قایه نه دا وقایه ده وقایه لپس د عربی بچ کېدل نو دا کم ګته چی دی ته وقایه ځکه وای چې دا نور ټول کتاب په دې باندې بچي نو قاعده دا واو ته لري کړه دی عوامونو قایه وته وای وقایه اصل کې دا لفظ نو لعلکم تتقون دیر پاره چې بچی د اور د جهنم نه معنا لغوی ده دویم قول لمپسرین داره چې تقوا نه مراد تقوا شرعی مراد ده نو بیا مطلب دا شو په توحید په عبادت سره تقوا حاصلیږي انسان ته او تقوا اخیری درجه د عبادت کوونکو ده نو معنا بیا دا کوي لعلکم تتقون د لپاره چې متقیان او پرهیزګاران شئ چې د الله تعالی توحید مو مانه د شرک نه بچ شولای نو متقیان او پرهیزګاران بشئ متقیان او پرهیزګاران بشئ لعلکم تتقون دیر پاره تاسو بچ شئ د اور د جهنم نه یا لعلکم تتقون دیر پاره چې متقیان او پرهیزګاران شئ د الله تعالی په توحید سره الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ځمکه الله تعالی پیدا کړې ده دغه سي ځمکه کې چې سدي الله تعالی د استاس لپاره پیدا کړې دي نو الله تعالی یکی یو ذات دی اعبدوا ربکم الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړی د استاس د پاره ځمکه فراشن فرش والسما بنا واسمان چت الذي جعل لكم الارض فراشا الله تعالی هغه ذات دی چې ځمکه پیدا کړی د استاس د پاره فرش جعل لفظ قران کریم کې په ډیرو معنو سره استعمال شوی دی زه په دې د هر زی مناسب معنا به ان شاء الله مونږ کوو دا خلق د جعل معنا کې عام ګرځول نو څه شی ګرځول لکه پیټه لري چې ته په شا باندې په شا کړی دی او ګرځې ځان لرواني دا پخوانی خلق چې کم دغه کوي دا اذان وای نو په دې غوګونو کې چې دا ګوتې خوري داسې تاوهي ګرځي پکې رسی وای ځکه پخوانی مولیانو چې کله دا د خلاصه یا منیا یا د نور کتابونه د فقه ویل نو ال د کې راځي یجعل اصبعیه فی اذنیه نو ال د کې وی یجعل نو پخوانی مولیانو به دغه ترجمه کوله چې ګرځی به ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې نو د غوږ نه به یې یو ټیر جوړ کړی یو توهی به داسې نه یجعلو معنا هلته کې دغه نه ده جعل معنا هلته کې دا ده چې ګدی به د ګوتو سرونه خپل په غوږونو کې دې لپاره چې د خپل اواز انسان نه اوري نو دا به اذان تیز وي علت او حکمت پای کې دغه دی نو جعل خپل معنی دي فلا تجعلوا لله اندادا نو هلته به څه معنی کوئ مه ګرځوئ الله تعالی لره شریکان نو څه په شا کوئ مه چې څه ګرځوئ په الله پسې نه فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مه ساتئ د الله تعالی لپاره د شریکانو لا تجعلوا هلته کې دغه معنا ده عقیده مه ساتئ یجعلون اصابعهم پرون تاسو ته معنا وکړله یزعون رؤوس اصابعهم ږدي دیو د خپلو د ګوتو سرونه په خپلو غوږونو کې نو دې ځای کې هم لفظ جعل راغلی دی یو مولوي صاحب و هغه بریلی غونده کې و نو خلکو عقیدې خرابولې جمعې مونږ به چې کله وکړو خلکو ته ځان ډېر غټ شیخ ښکاره کوه چې زه خو ډېر غټ مولوي صاحب یم که څوک د مسلو تپوس کوی نو کوی بس هغه که بیا صحیح به و که غلطه به خو بس بیانوله به یو طالب پسې تلی ورانکاری غونته کې و کله چې د جمعې په ورځ هغه په منبر باندې کېناسته وی که چا څه پوښتنه نو کولای شي یو طالب پسې پاسید کشر به اجازه ده بالکل ویرا شیخ سے محترم دا تپوس کول غواړم چې دا وحی د الله تعالی د پیغمبران نه علاوه بل چاته کی کنه کی وینا پیغمبران نه خراب بل چاته وحی نه کی وای سوچ په وکه خیر ده په دې کې د سوچ څه خبره ده د الله د پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحی کیږي نه وای خیر دی بیا هم کنه سوچ په وکاسې نه چې زیرته وخم په یو ځای کې او شوی چرته ونه کی وی الله تعالی قرآن کریم کې وای چې وا اوحا ربک الی النحل الله تعالی خو وحی کړی دا د غبین مچی ته ال د کراغل له اوحا ربک الی النحل وا اوحینا الی ام موسی ته او د موسی علی السلام مور خو پیغمبر نه و دغه پیغمبران خو بنارینو کې راغلي په زنانو کې نه دی راغلي او مچي خو پیغمبر خو نه ده کستا پیغمبري خو ته خپل خبره وکوي او په مچو د مچو په پیغمبري باندې خو زمونږ ایمان نشته ته چې وحي صرف پیغمبر ته کی سړی پساو شو نو هغه وی مړه د سیده چې وې دې ته شاز او نادر وای په مخ او ته نه کیږي او کله کله کیږي او وای دا ویل چې دا شاز دی او شادر او شاز کل معدومی او معدوم ول معدوم ليس بشي معدوم خو څه شي نه دی نو دا شاز او نادر دی کله کله خو کیږي رسې په مخ نه کیږي نور خو کله کله خو هیڅ مشکل نه لري دا ما ما چې دا ویل چې پیغمبرانو علا بل چا ته وحی نه کیږي نو دا په مخه باندې او کله کله مچې ته هم کیږي کله په خزو تم کیږي خیر دی نو هغه په دې نه پوهېده چې د وحی معنا صرف دغه نه ده ایحا څه ته وایي انشاءالله هلته کې تفصیل لازي نو دې ځای کې هم جعل لفظ تاسو ته موي چې قرآن کریم کې ودا راځي مختلفې معنی به دا ورکوي تقریبا دویش معنی علماو ذکر کړي دي د جعل ډېرې معنی دي نو دې ځای کې مفسرینو دوه معنی ذکر کړي دي یا جعله په معنا د خلقه سره دی او دا فراشن حال واقع شوی دی مخکې نه نو اوس معنا دا شوله هو الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم الارض چې پیدا کړی تاسو په ازمکه فراشن په حال کون د غزمکه کې فراشن مفروشتن چې دا غړولې شوی ده په حال کون د دغه ځمکه کې چې غوړولی شوې ده یو مطلب دا شو دویم قول هم په سرینو دا دی چې دا لفظ د جعله متضمن دی معنا د سویره لره ګرځول معنا چې کوم مار ته وکړله نو ګرځول معنا ده نو بیا دا فراشن صیره بیا دو مفعوله غواړي کتابونو کې تاسو ویلي دي نو بیا معنا دا شوله هو الذي الله تعالی غ ذات دی جعل لكم الارض چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه څه شی ګرځولې ده فراشن پر شی ګرځولې ده پر شی مقرر کړې ده دا داسې ده لکه پر شي بیا هم په سرینو لیکلي دي دا فراشن یا دا په معنا د مفروشتن سره دی غوړولی شوی او یا په معنا د کل فراش سره دی په شان د بسترې باندې د بسترې معنا داره چې لکه سرنګ بستر باندې آرام کیږي نو دغه سیدا زمکه ډیره زیاته سخته هم نه ده او ډیره زیاته نرمه هم نه ده په شان د بسترې باندې ده الارض قرآن کریم کې دا مفرد ذکر شوی اگر چې تعداد د زمکو وده په شان د تعداد د اسمانونو باندې هغه انسانان ته معلوم نه دي هو الذي الله تعالی غزاد دی خلق لكم چې پیدا کړی دی تاسو لپاره جعل لكم الارض چې پیدا کړی دی تاسو لپاره ازمه کافراشن په حال کون د غزمه کې چې غړول شوی ده یا هو الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم الارض چې ګرځول یې د تاسو لپاره ازمه کافراشن پرش والسما بنا واسمان چت والسما بناء دا بناء مصدر مبني للمفعول له په معنا د جوړ کله شوی سره که کوټه ده ګمبت ده خیمه ده هر شي ته سما ویل کی چې په انسان باندې د پاسه چتی هغه ته ویل کی سما او بناء په معنا ده مصدر مبني للمفعول جوړ کله شوی او مراد درې نه سقب ده یعنی الله تعالی ستاسو لپاره آسمان چت پیدا کړی دی په شان د چت باندې نه کوي